د تبری د فساد نه وهم فیها فلفظ د فیها کې چې جنت په خپل هم همیشه اهل جنت ولا هم همیشه مکان للمکین دی د جهنم په صفت کې هم خالدون دي حافظ ابن قیم تفرد کړي د کېدې شي چې رجوع دي کړي ورنه فسبحان الذي لا ينسى تفرد نشتا په دې نه وخت کې چا قول کړل نورستو د نصوص خلاف دی خلود المقص الطویل کله ور سره قید ابد جنت په باره کې د جهنم په باره کې کله ابدنی او کله نه مسله اومنه چې او دې منلا نو جنت بدرکم او هر چې کافر نوې دوی سیرا دکړې الله په دې سره چې مثال دی گمراه کوي په دې سره ډېر لره او لار کوي په دې سره ډېر وتا او نبی لاری کیږي په دې سره مگر ما ته انکی د حکم سوک درس ته والله اعلم ناس دي نو زمرجان راړم چې بیا په پوهیږي دا جواب دی د دویم سوال نه چې وو په تور د معارضي سره معارضه دا بری کړی ځکه دا اصطلاح د شیخ الهند صاحب ده عنوان خدا شو معارضه وی اقامت الدلیل علی خلاف ما قام علیه الخصم دلیل ته ذکر کړی د خصم د مدعا خلاف دا تعریف کړی دی رشیدیه فی علم المناظره لاندې نقطه کې ولیکئ معارضه یعنی کفار وی چې مونږ خو مثل د قران نشو جوړولې دین خو عاجز شو لیکن د مونږ سره یو بل دلیل دی چې غد دلالت چی دا د الله کتاب نه دی لیکن کدا د خدای کتاب وی مقدم شو نو پدې کې به ذکر د خصيصو چیزونو نه وي دا تالی شو لكن التالي باطل فالمقدم مثله وجه الملازمه د الله د دې وړو وړو خبرو سره څه مناسبت دی ځکه د خدای تعالی د دې سره څه مناسبت دی جواب پلان او تالی نه منم د مثال مناسبت د ممثل سره نه د ممثل له سره حاصل کړداري چې مناسبت د مثال د ممثل سره نه د ممثل سره زید کل اسدی نو تو استاد صدا نشي ویلې چې مړه منظره ولی ذکر کای ستاره منظری سره څه مناسب مثال بے فیدی نه دی پدی کی حکم شتا تمیز بین دوړه ډلې په سیوا کیږي یذل به کثیرا و یهدی به کثیرا دا تاسو چې کوم پیش کوی دا سو مثلا ما بعوزتن الله پاک د ماشي مثالون پیش کړي فما فوقها مچ وزر داغي یو کالی دا انعام پسی اعراف کی خسته ویلو چا پټ کو کوشش زما دا دی چې را وخت می لو شي مطالعه وکم څو نږدې خو به شم ورته ګوري ورونو دو شبې دا کا او پر رساله کې کا دوړو سره یو لگا صداقت القرآن سره د توحید سره هم لګي یو دا شو ان کنتم فی ریبین تاسو عربی پیش کئ ټول مه پیش کوي وي یو بیان کوي یو ټوټه پیش کوي اول د کل قران مطالبه نه وی بی عشر سورین دیوی بی سورتین تنزلن نو دوی رشیدیه فی علم المناظره دا خو کتاب دی راشه قران زدکا زمون په اصطلاح نو مناظره به درتم پته ولګي ها کداغه کتاب وای نوم ډیر خره جواب چې تکای نو نق منع تسلیمی جواب معارضه اقامت الدلیل على خلاف ما قام عليه الخصم حاصل د جواب ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه عنوان د آیات کریمه دفر شبه او شهرا به بیان حکمت المثال هغه د فقې چې په مثال کې فایده شته او غني فیدی دي ربط ان کنتم فی ریبین سر لا نزدی للاړ شه شک لري کوي کنه مقابله کوي نو دوی شک زمون دا ده کنه چې قران کریم کې معمولی معمولی مثالونه بیانې چې دا الله مناسب نه دي الله رسول نه یی اصل کی دوی اعتراض په صداقت الرسول باندی کاو. جواب چې الله کوي رد به دوی په کبرا کوي ها تاسو وای چې کلما هو هاذا شانه هغه د الله کتاب نه ولی نه مثال کې ګڼ حکمی ښه دویم ربط اعبدو ربکم شرک مکوئی پاغی مثالونه پیش کړو یو نږدې سره بشارت نو دلته وی بشارت ته خود پاره د مؤمنانو فاما الذين امنوا تخویف ته د کافرو د پاره او اما الذين كفروا عنوان د آیات جواب د سوال خلاصہ اعتراض کړو په صداقت په قران چې په دې کتاب کې امثال دي صغرا بالکل بدهي مخکې قیاس استثنایی شو او دا بقیاس اقترانی کی کوم کتاب چې په هغه کې داسې امثالي هغه د الله کتاب نه نو دا د الله کتاب نشو نو چې دا د الله کتاب نشو نو ته د الله رسول نه نو ته چې کومه مسله وایي اعبدو ربکم دا اعلان ربانی نه دی نتیجه راووته چې دا د خدای کتاب نه دی صغرا ځکه دی کې امثال دي کبرا کم کتاب چې پاغي کې داسې امثال یې غل الله کتاب نه نو جواب به تغلیق الکبرا لکه مخ کې چې قیاس استثنایی شي نو جواب بشي په منعي د بوتلانو تالی سره کتا سوئ چی امثله بی فیدی دی نوی مثال کی فوائد شتا الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضتان حياء د دا ثبوت دا صفت الله لره ثابتم دی سلط مراغلی دی استحیا په طریقې د سلط بمقیده سره په صفت الله کې قران کې دو ځای راغلی ده په صفت د نبی علیه السلام کې یو ځل، په صفت د نیکې زنانه کې قصص پنځشتم کې په عمل د فرعونیانو کې شپږ ځله د دین مخکې دا خبرې نزان خلاص کړي چې دا اعتراض دوی په چا کړی دی نو څوک وایي چې حج حج کې زوبا شو دوی اعتراض وکړو نو حج خو لا راغلی نه دی یو سل دریم دی په اعتبار د اکثر اجزاو سره کېدې شي چې دغه آیات هم مدني تقدیم تاخیر په اعتبار د اکثر اجزاو سره جواب کېدې شي جامع البیان تلفیق کوي او دا تلفیق شیخ الهند رحمه الله هم کوي لما قالت الجهلة الله أجل من أن يضرب الأمثال بالصيب والمستوقه لا مختشو وبيت العنكبوت والزراب سورة حج او عنكبوت رواغسته ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه قرطبی لیکلی دی صفحه 241 د دې آیات پلان دی ابن عباس رضی الله عنهما روایت ته چې دا دو مثاله لما بين الله سبحانه هذين المثالين للمنافقين مثلهم كمثل الذي او كصيب فقالوا الله اجل واعلى من ان يضرب الامثال فانزل الله هذه الايه زینو ویلی دی چې دا جواب د ما فی الحج فی العنكبوت تفسیر غلط من وجهین عقلا نقلا منشه د سوال لاشته دی نه سوال مخکې کوي عنکبوت مکی جواب مدینه کی ابن کثیر هم دا ذکر کوي موږ تلفیق وکړو کېدای هم شي چې لا چا سوال کړی نه وي الله جواب ورکوي سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سوال لا شوی نه دی الله پاک جواب ورکړ په دې مقام کې تفصیل او خبره په بار د حیات کړی دا تاول قوم ان معناه لا يتركو ان الله لا يستحي موږ معنا پاک کړه خلاص کړه زعمو ان الحياة مستحيل على الله لأنه عندهم إحسار انکسار یمنع من الوقوع فی الامر لکه مرجان لکی حیا انقباض النفس عن القبیح مخافت الظن بزاوی تمنع من الوقوع فيما يعاب او پاغو اعتراض راځي مې حیا د الله صفت ته ان الله حیی کریم یستحیی من العبد اذا رفع الیه الید چې کله انسان ورته خپل لاس پورته کی ايردهما صفرا چې الله پاک خالی واپس کی تسهیل ما ځکه وی چې دا خط تفسیر دی نو حیا د بنده په صفت کې تغیر او انکسار د الله په صفت کې ترک منګه وای نصوص کې راغلي دي سلبن هم راغلي دي او اثباتن هم راغلي دي ما یلیق بشان الله تعالی صفات د بندا او صفات د باری تعالی صرف اشتراکی لفظی لیس کمثله شیء ان یضرب مثلا ما بعوضتن په تاویل د مصدر سره ضرب المثل معنا ما مذکر دا سی وکړه مثال بیانول ظرف دو مفعول غواړي مثلا مفعول اول ما تاکی بعوزتن دویم مفعول حاصل دمانا چې د ماشینا ضرب المثل جوړ کی بعد الله نه کوي تخصیص تماشي حیات الحیوان د دمیری د د حیواناتو خواص ذکر کړی دي وی دا ډیر وړوکی دی حیوان دی هاتی د ټولو نه لوی دی نو بعوزه د ټولو نه وړوکی د ټولو نه غټ لیکن د ماشي سره د وړوکوالي د جسامت او د جسینه الله پاک ولا دا الله قدرت ته چې د لوی حیوان نه په اوړي کې او ډیر اوړو کې کې اندامونه زیات راجمع شي هاتی خړتم کوټه دی دی مسمک ماشه دته خړتم چې دی نو دا ډډ دی او سخم دې د انسان سرمنه کې دنه نزي په ځینې علاقو کې خدا سیما شي دي چې کمبلم ټیک واچي په ځان باندې نو دې به درته ځان در رسي قران کریم کې حیوانات 31 ذکر دي نمل هدهد انعام عنکبوت دبت الارض غراب ابن جریر وی چې تمثيل د ماشي حدیث کې مرাজি لو کانت الدنیا عند الله جناح بعوضة ما سقی منها کافرا شربة یا شربة ابدا که د دنیا وزن او طول د الله په نسبت دو ماشي د وزر مقدار وي نو کافر لبای ته ګټوم نو ور کړي ماشه اوګي ژوندۍ چې کله د مور شي نو مړ شي د چا چې څومره دنیا ډیریږي نو حیات قلبی پکې نه ښه روحانی مرض شوخه فما فوقها الذي فوقها ما موصولا یا زیاد داغینا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فما فوقها فای عاطفه هغه شی چې زیات وي د ماشینه په جوسه کې لکه مچ وغیرہ تحقیق کی په سپکوالی کی د ماشی وزری فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم بیان د فیدی او د علت کې چې مثال الله ول نه پریدي رد په کبرا د دوی باندې چې دا حق مثال دی ما سي مسله منلا چې مثال ذکر شو وضاحت ممثل له راغی حق قران کریم کې 227 پیری ذکر دی او 43 مستاقات دي اسلام مقابل د ظلال وجوب صحیح عقیده توحید محاجه جواب صحیح حصه فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم مثال انه الحق مناسب د مصر سره دی. تقاضا د ایمان دا ده فاما الذین آمنو چې په مثال دی اعتراض ونشي انه الحق پورا بیان دی موافق دی د ممثل له سره واما الذين كفروا فيقولون تلك بتلك جو مسئلہ نہیں مانتے ظاهری کافر او کپټ کافر اعتراض کوي څه شی غوښتل دی الله په دې مثال سره بے مطلب شی دی فائدہ تمیز بین العباد مومن او کافر اخکار کړو یهدی د اما الذین آمنو قران کې دا اصل د اصول شتا علم بلاغت تمرین یو حکمت تمیز بین العباد شو یضل به کثیرا دا جواب د دې ده ماذا اراد الله بل فائدہ پکې تدا ده حکمت پکې تدا ده دوړ طرف سیوا شیخا یذل به کثیرا و یهدی به کثیرا مختصر نه موږ را روان یو په فرق او باطلو باندې رد کوو سو کوی الله گمراه کده د څه نقصان مون جواب کړو معتزله نسبت اذلال الله ته نه مني نو سر اصول کې موږ ویلو وجدان الله تعالی العبد ظالن فاتحه کی منګ ویلو چې یو خلق د قبیح دی نو دا قبیح نه دی خلق او شر ما کسب د قبیح قبیح دی منګ وایو دلته خو بس ایستو تو کی ما تاسو ته د شیخ تشاپور معنا قصه کړی و څوک درس لتلو وی ډیر ښه ترجمه کوي وی مومي نو مې دا خود معتزله او معنا ده سوره مدثر کې یو کم دیر شمع پارا مزمل پسی نسبت د ازلال او د هدایت باری تعالی ته پنځ د اهل سنت والجماعت وګدول معنا مندل معنا نسبت دا د معتزله معنی دي کافر اعتراضات شروع کړه مؤمنانو کلکه ومنله اسم د توحید مسله منله چې دلایل بیان شو قران مزدک نو خلق شوم پدی دیزه کی دو مشهور اعتراضات دي کثرت او قلت د امور متضایفو نه دی کثرت چې شی په نیمه سیوا شي سل روپی په پنځوستو یو طرف سیوا هغه ډیری تابل کم زیادت علی النسب نو چې یذل به کثیرا شنو یهدی به کثیرا بیا سمانه یو طرف ته ډیر نو بل طرف ته کم دویم سوره سبا کې چوي وقلیل من عبادی الشکور نو دلته څنګه وي او يهدي به کثيرا جراب زبدی والا کړی دی حاشیه د متول اوس خو متول هم لا راغی زبده به چرته یو کنه وي کثیر دو قسم دی یو کثیر اضافی صيغه د اسم تفضیل په مقابله دای کی قلیل راځي یو کثیر فی نفسه صيغه د مفردی تضایف او نسبت په کته معتبر نه دلته د کثیرن فی نفسه مراد دی شیخ په مثال پیش کو شاپور کې طالبان ډیر دي نو په ترک چوک کې هم ډیر دي دا داغه شفقتو او واقعي و چې الته بخو خو دانی لګیږي چانتی به تی وشوا زکال ته وسایل نو خو صرف درس او درس وو او ته نه ګنټي وو عمل ګرو زده کړې دې صدقه جاریه ده ان شاء الله کې دې شي څو کې رو باسیو سګنی منهج باندې کله توفیق راک بقره سر تورسیدا ملګری شای کولی شي تحریف تاویل به پکې نه کوي یذل به کثیرا و یهدی به کثیرا دویم دلتا تقوی یهدی به کثیرا بیان د فعلی دی کدا ویلې چې قران سره لګو ته هدایت کیږي پورا کړ نو گمراه دا نقصان مثال شو بیان د فیدی الله ذکر کوي مثال کې ډېری فیدی دي ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين جواب د سوال نه بیلاری کوي په دې مثال سره مگر هغه خلق چې د اول نه نافرمانی مقصود اصل کې وصف دی فسق صفت علت شو گمراهی ولی سیوا شوا ماوی جو جو دوا کی مرض بڑھتا گیا فاسق دے مادا قرآن کی دا فسق پنزوس پیری لغتن نفس وطل قرآن دي سلور معنی گناه بقره 157 می اعلا مرتبه د فسق د دې سورته بقره یو کم سلام ننام می ولقد انزلنا اليك آيات بينات نو اولائک هم الفاسقون قران کریم کې فسق په دوو طریقو مستعمل دی یو کامل نو دا مشرک شو دیم نفس وتل گناهګار دلته د کافرو په مقام کې د الله د حکم نه بالکل وتلی دي وما يذل به الا الفاسقين او گمراهی زکه سیوا شوی ده تاج العروس یا عروس قاموس چې عربو فاسق په انسانانو کې چرتنو مستعمل کړي او نه پیجند قران کې چې کله راغی نو دو پوښ چې په انسانانو کې هم فاسق شته دوی کفر په مختلفو طریقو سره داغي تعبیر یو سړی فاسقی هغه کې بدادری پلیتی یو نقض عهد ما تول د الله د حکم دویم یقطعون ما امر الله به دریم ويفسدون في الارض نقص پردل ماتول عهد الله پشان د پړی شو استعاره کړی دا او عبدو ربکم عهد الله فواسطه د رسول الله صلی الله علیه وسلم عهد الله اعبدوا ربکم ابن کثیر ذکر وی عهد الله فی توحیده میثاق ای دلائل میثاق په اصل کې میو ساقونو مصدری میوی می وسوق اعتماد ته ویل کېږي بعد وسوقه هر مشرک د الله پریدی دوی هغه چې حکم کړی دی الله په پیوسوالي داري پریکي وصل ټول حکمونه د پیغمبر د الله ټول پیغمبران به منی ځینی منی ځینی نه قطع وکړه ټول کتابونه بمنی قران او سنت په ټول منی دوی قران او حدیث نه منو صح کام منی سنه منی وصل د قول بالعمل کوي عمل پې نه کوي من یقول آمنا بالله سل رحمی دا تمثیلات تی خپلولی دوی پرې کوي لیکن دا یاد لرئ قران کریم وی ما امر الله به کی با ایو صلاه مدخل د ابن الحاج په دې موضوع بهتر کتاب دی دا فرد بدعات کې څلور جلدو کې دی صحابه د مشرکین سره بایکاټ قرآن او سنت کی نصوص د هجران شتا عبد الله بن عمر عبد الله بن مغفل د خپل زامنو سره بایکاټ کړو نخلعو سره بسکای نترکو من یفجوک سره بسکای ماوی یقطعون ما امر الله به الله حکم په وصل باندې کړي د کافر حکم باری تعالی نه دی کړی به وسلیه چې د سره دوستانه ساته مدخل د ابن امیر الحاج نمسلت فی الشریعه الشریف مطلوبه بالاتباع لا بالابتداع ويفسدون في الارض رانه کوي خلق من کوي د اتباع الرسول نه قران په اصطلاح کې فساد شرک بدعت د الله د حکمونو خلاف اصلاح توحید سنت د الله حکمونه اعتراض په قران کې فساد او اشاعت شرک کې د بدعت کې د وصل امکان نه لري عریضی ټوټن کیږي وټه ورکا فساد بالکل بیکاره بے فیدی پیو کی دی پیازی واچولی ویفسدون فی الارض دویم گناهونه دری قسمه یو د عهود سره تعلق ساتي عهد الله ما عهد الله الیهم دویم چې پاری کې معنا د وصل پرته ده ويقطعون ما امر الله به ان يصل دریم چې نظام د عالم خرابېږي ويفسدون في الارض دنیا روانه شوا لکه اليوم عالم کې چې کوم وایرس دی دا زموږ د اعمالو ریکشن دی زموږ ملک له پکار راځي چې بې باکي پریږي انتهایی مخلوط هر که مخلوط مخلوط میرا جسم میری مرضی نږدې الله غصه شو یفسدون فی الارض لامیساس مرض په لګو لامیساس پل کشر وي او چنګه خله وي نیولی هلاس ملاوه ولا او دې کې جدا چل دی واغه چل دی ټیک ته احتراز پرهیز پکار دی خو درې قسم دي یو عهود دي دویم چې په هغه کې معنا د وصل پرته ده صله رحمي اوامر او نواهي اخلي چرګوړي حق پکې ته هم داخل دی کور کې چرګ ساتي د خوراک تپوس به کوي یفسدون چې نظام د عالم په خرابېږي سورہ رات کی 13 نمبر آیات نقصان الله په دنیا کې ولي راولي توبه کفایت شعری اختیار کی وړی رغان جمع شي د ملک سود ختم کی منبران دي تنو چې دوی په پلاکاو سیز اخلی په يربونو واخلی ټیکی به ټولی د دوی سیمټو په ځای به شګی لګي کار به کړي نه کاغذي به برابر کی نه نه نه نه یو سړی هغه انصاف ناراضي مثلا عمران خان د انصاف حامی دی یاره چې د عمل په سم شي دوست دی جماعتونه آزاد کړو ډېر خپلې کار وکړو ټول خلق خوشاله تبلیغین په عزت اکرام راولېګل ٹھیک ده انتهایی خو بیان وی موږ څنګه به جمعات منکو خو خلق دیم د هغه شرایط حاضر کی چې کوم د علما او سره د علم کراچي کی بیسنکات ایجنډا او دا ما یقین دی په دې باندې چې کیدی شي الله پاک دا وایرس د دنیا نه په سبب د دې راته باندې ختم کی فکټریانیم ویلی دی کیدی شي ازادي کی ته شرایط لدی انسټرکشن کار وما الی ذالک ترانسپورت والا ډیر زیاته او کو الیوم ناجایز فیدا لکه زمون ملک چې کله روزه راشي ګرانی شروع شي شپه په شپه شی عروج کې حجو شو وهي حالان کې په نورو ادیانو کې چې دا وو تهواري نو ارزانی ها اصل د اصولو نه دا چې فساد شرک بدعت ته وایي اصلاح توحید سنت داغي ضد سوره اعراف او داغي شپږ پنځوستم آیات 56 ادعو ربکم تضرعا وخفیا کسان ښکاره شي بالدخول الی جهنم تباهی حصر کی اشاره د کامل خسران ته قران کریم ماده د خسران 50 پیری ذکر کی او اسباب شپارس دي شیطان دې دوست کو تکذیب بلقاء الله قتل الاولاد انقلاب على الوجه نقض العهد كفر بالكتاب الله شیطان اتباع دین بيد اسلام نا ومن يبتغي غير الاسلام دينا ارتداء قتل المؤمن عمدا دولسم عدم الرحمت والمغفره دیار لسم تکذیب بالآیات سوار لسم تکذیب د پیغمبر افات او شپړسم بدګمانی پر رب باندې هغه کسان ينقضون جسپړي ماتي دي لوزونه د عهد ازلی الست بربکم قالو بلا فطرتی كل مولود يولد على فطرتی الإسلام بيعتي بالمشافهة لك الصحابة په جوړه خراغي په یوځي ولی اروانه کی دوی په دنیا کی پزماکا د دغه صفاتونو والا اولائک سره اشاره شو چې خسران د پر علت دغه درې قبایح دي نقض عهد دما امر الله قطع او فساد